مخکې سره رابط بهیم دی دکا مخکې نهاری صلات اوس لیلی صلات ذکر کړی دی هر چې دې خلاصه ده ټول حدیث په دې کې 15 دي 14 موصول دي مقرر په دې کې اته دي غیر مقرر ودی امام مسلم سره موافق دی آثار په دې کې درې دي ټول موصول دي بابونه په دې کې ودی مسائل مهمه صلات ویتر په اول باب کې وخت صلات ویتر په دیم باب کې اهتمام د صلات ویتر په دیم باب کې آخر صلات له صلات ویتر څلورم باب کې جواز صلات وتر په دابه باندې په صفت کې پنځم کې بعض قنوت قوم کې وتر کډیر متعدد بحث دی مخکې د معرفت لرا پاتې شوی دی محمد نصر مروزی په دې کې مستقل کتاب لیکل دی دا د درې مسلې هجری دی امام طحاوی چې دی نم په دې کې پوره تفسیر کړی دی او تاسو ویلې موصنف هم یو چند مسلو ته تعرض کړی دلته ابن عمر روایت کې نقل کړ ان رجلان سال النبي اسلام صلاه الليل فقال رسول الله اسلام صلاه الليل مسنا مسنا مسله د مصنویت او د تربیه مخکې شوې ده مصنویت خو متفقه په سره ده خدا مصنویت په تشهود دی کو په خروج یعنی صلات هم دی د نور امام او د امام ابو حنیفه اختلاف په دې مسله کې مفصل شوی دی او ما سره دیم د دې دومره ټیم نشته دی چې زه به به په خبر باندې تفصیل وکړم په دې حدیث کې مصنف یو دو خبرو ته تعرض وکړو یو دې ته تعرض وکړو صلی رکعتن واحدتن چې وتر یو رکعت دی دیم دې ته تعرض وکړو چې کان یسلم بین رکعتین ورکع بین رکعت ورکعتین فی وتر په مین کې فهم ګرځول ثابت شو او د مصنویت خبرې نه خوځه غلې شو بس ته تیز شو په تعالی کې مصنف علی رحمت روس وی روایت نقل کو قال وراین وناس المنذ ادرکنا قاسم قول نقل کړی دی مسله کې اختلاف دی اپ د زکات کې تر وایي او د دې دا دی چې د درې نه علاوه چې څومره دي دا معاود دي خو درې کې چې کوم روایتونه دي هغه تعویل گنجائش نشته هر چې یو رکعت دي دا تعویل خو دې حدیث کرا ولتوتر له ما قد صلى توتر له ما قد صلى را قران آیا د سنه چې وتر یو رکعت دی بلکې اما صلی وتر کاو کم ما صلی غمس نه ځان سټر کړ یو وتر ته جوړ کړو او شي تاسو هر چې پنځه رکعات دي نو ټیک ده د ملممین روایت ته داغه تاویل کې دی شي ویتر به خمسن په دې کې دوه رکعات ویتر دي درې رکعات ویتر دي او دوه رکعات هغه شفع چې ده ویتر نه رسوي کوله درې رکعات څو او دوه رکعات څو هغه شفع او لا یلس فی شین من الله فی اخره په اخر کې په اخر شفع کې ناست په کې باغ به پناست کول د سنه و چې یو ځل نه تړل او په مین کې سر نه قاعده نه کوله به خو مصنویت او شو مصنا مصنا مصنا د څه دوه تنه شي صاحب ته ولې چې په باندې کې ناشتل نوي او دا غره چې چې راځي چې نه به کې ناشته لیکن په اخر کې دا خدا مقصد چې خلینې دوه کاتبه په ناشته کول یا د دې لس رکعات وتر نه بزم د تهجد دی بزم د سری ها تهجد یا سټال کول زم د تهجد ځان د تایید کې قرآن سشته دی ول راته نشته و د مؤمنین رضی الله تعالی عنہ روایت ته دا لیلی صلات دی بیتی صلات دی انفرادی صلات دی ام المؤمنین پر باب کې وکور کې وا دا ماجرا ما ټول لیدل ام المؤمنین وی کان رسول الله اسلام جو تر بیار بہن و سلاس و ست و سلاس و ثمان و سلاس و عشر و سلاس رسول الله اسلام یې تر کړی دی بیا د مسلات درې رکعات یې تر شلو اربع تهجد شو ستو و سلاس درې تهجد درې وی تر دې شپږ تهجد دې سمانی و سلاس عشر و سلاس یو رکعات هم تعویل شګه چې امام شافعي څخه قائم دی انځو رکعات کوم تعین د حدیث نماز نه او وو کې په نه هو کې او یو څه کې او دیر څه کې خاصه پر فاز را لا جو صلات ځان دا وی تر هر چې درې رکعات ضرورت پاکه هیڅ تعین نشتا بلکې پاکه صریح دلالت روایت نه دي ام المؤمنین وی پاور رکعت کې سورۃ اعلی لست په دې کې به کافرون لست دې کې سورۃ اخلاص یا معوذتین ترمذی ابو داوود نسائیم دغه شانتی داخل کړی دي علي رضی الله تعالی عنہ بدر رکعات وی تر کول په یو رکعات کې به درې سورته نو یې د مفصل نه نسائی کې اول دین د سو کم 50 صفحه د ابن عباس روایت دی تاریخ ابن عساکر کې دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی بالکل صحیح روایت دی مصدد دا حاکم کې اول جیل درې سوه څلورم حدیث کې راځي اما سلام مسله او خبره کول احمد بن حنبل او دارقم مالک رضنی وی درې رکعات دې خورمه کې خام گزارشتي مونږ وایو د ابن عمر دا عمل چې دا خدغه ذوق دی د یو صحابي ذوق دی خو بل طرف ته د مسعود او د پدار قطنی کې په بیهقي کې ویتر الليل ثلاثن کوي تر نهار صلاه المغرب رات مغرب کې دوه رکعات سلام کوي اگر چې دا قطنی روایت باندې کلام دی لیکن دی بیخ روایت پرې کې قوی دی حالا ولا دا چې د ابن عمر یو خپل طریقې کار و په رکعت سلام ګرځول او په رکعتینو سلام ګرځول دا خو د عادت ته اشاره ده د به تهجد کول نو چې کله به ټیم ډیر یو په دوه رکعاتو نو سلام ګرځو نو چې کله به ټیم په کم شي په یو رکعت به سلام ګرځو چې نه وخت دی د خدا سي کول چې د دوه نه درې جوړو د دو نه څه جوړول درې جوړول د یو نه څه جوړول قانون ته اشاره علاوه را دا وایو چې دې کې الفاظ ته وګورئ الفاظ داسې دي کان یسلم بین رکعت و رکعتین بین رکعت و رکعتین رکعت او رکعتین په مابین کې سلام ګرځاو او رکعتین کم رکعتین دي روز تحریر کې چې راځي یاد می سلمہ پرویت کرایزی ویر کو رکعتین قبل صلات الفجر ویر کو رکعتین قبل صلات الفجر د سار سنت به دې زر کول دومره بوا چې د وی ته سلام به وګرځاو سم د سی به د سار سنت کول دیم با باب ساعت لتر کې وګورئ ته خود سره کې چې سلام بین رکعات او رکعتین به خو پکاره چې یو رکعاتو کې سلام وګرځي بیا دوه رکعات او کې تاسو خپل شانتي کوي دوه رکعات او کې نو بیا سلام وګرځي بیا بل رکعات کوي والله علم علم تم لفظ رسید